بسم الله الرحمن الرحيم باب حفظ اللسان والغيبة والشتم باب د په باره د حفاظت د ژبې شي د ژغورو کې د ژبې شي زپات ته مصدر ده مفعول ته ژبه کړه تم کول او د ژبې حفاظت حدیث چې دې سمره تاکید روغله دا اهتمام روغله چې ژبه به کنه سمبول لريسته او دا باب د بیان د غیبت شه اتب ته په حفظ باندې باب باب الغیبت و شتمه شتمی کنزلتا الفصل الاول عن سال بن سعد رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ازمن له الجنه رواه البخاري او شهوت فرج او ګنې خو دې دغه کنه چې څومره ګناه کېږي خو یا خو دې ګډې شهوت ته اې دې پر کې چې څومره محرمات خوړل شي کنه او یا څومره کنه د نره خواهشات چلټي وي کنه شهوت فرج ته کزې دي کنه حرام کرے کا ساکن حرم قتل کا ساکنا دا نجزی کورینا کا ساکنا دا سزیر والخواغ دا کله کله یو بنده خلو خزه په یو کلمه باندې من رضوان الله چې ا کلمه د پرودګار د رضامن سبب وي په کلمه باندې په خبره باندې الله په کول ذکر د خپل باندې خلو خزه وي دته به یو مولي لیدل شي لا یلکی لها بالن دا یې ته زړه نه ورکوي خبره ته بل زړه ته ورشي کنه یې ته زړه نه اچوي کنه چې څه خبره خو یو هټکه خبره مې وکړله کنه و د مر فائدې نو کا کساوي د مر فائدې مفیده کساوي کنه په باندې الله دې رضی شي کنه الله په کې په کلمه باندې درجات درجات بولنه کو کنه او دوی سوچانه وي کنه وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله او کله کله انسان تکلم کو په یو کلمه باندې چې هغه سبب د الله پکته غوسه وي لا یلکی لها بالن دا یې د کلمې ته کنه څه زړه نه ور کوي زړه نه ور تچوي دا باندې چې پروا نه کوو د ویر سوچا نه وي که چې دا خطر نوکي سادو هو یهوی به فی جهنم یهوی به پر وزي کنه د کلمې په ذریعہ به جهنم ته پر وزي په یو ټکی باندې جهنم ته سي کنه نه دا مطلب چې سړی د کوم د خلې سره ډېر احتیاط کو د ژبې سره ډېر احتیاط کو چې سمې په ویل کنه ا پښتې شي که څنګه وي چې کنه خپل خلک کلایا دو بلایا دو کنه ا دې را بلوا جوړ دي ودنه د کلایا دو رواه البخاري وفي روايه لهما سب باور لشکی په شتم نه عام دا شتم خالص زیړې ته دي او سبب مله بدرت ویل زیړې ته ورغله ده او کنه دا ا تحقیر ولا الفاظ کا ساتھ چې کنه فاش دبی زتیر سی کا فاش تحقیر سی کا دا ټول سبب ده سبب د مسمون بدر ولې مسمون دا ګناه ده وقتاله کفر او جنگ کړو سره هغه کفر ده کنه چې جنگ سره کې هغه کفر ده که وکړه دا سوا چې چاته ویلي چې و کفیره کفیر و ټیک تو کنه ا کفیر دا و که ا نو کفیر کنه بدا نو مې دې بل شو دي کنه اې دې وین کې شو دا کفیر نم کنه فقط بعد احد ما روکه دکړه په سره کنه یو کاس یو خدا پشه هو مشهور اشکال ده په دې باندې کنه چې بچتا چې مسلمان ته کفیر وی کنه هو زیوت نه زیوت خدا یو ګناه دی وکړلو یو ګناه دی وکړو چې مسلمان د کافر وبلو کنه په دې باندې کنه آ چې کافر نه وي د بل ویلې کافر په دې کافر جوړ شو دا خو د خبرې چې د معتزله یې کنه عقیده تایید وشو کنه چې مرتکب د کبیره ا کافر ده او مې اصل دې ماته ویل کړي چې په ګناه باندې څه کافر کېږي نه ګناه وکړو کنه او حدیث او بل مې کړي چې نه دای کافر شو ا د ر مختلف جوابونه کو یو جواب خدا غدا چې دا یو کړه مسلمان ته کافر ته ویای او شی په چې دا مسلمان ده او ته بیا ته چې و کافر را کنه نه خو بل کو په خلک نه په خو د اسلام دا کنه دې کنه کو په جوړ کنه د دې چې ایمان دا و د اسلام دا کنه دا د کو پر بللو کنه دې ته کو پر ته ویای کنه بل کو پر خو نه پښوینه نه کپه دی وجه ته کافر ته کچ مسلمان دا خو به پدې شک نشته چې به ته کافر یې کچ اسلام کو پر بل دا خدا کافر کافر دا غوین کړه پدې شک شک نشته چې اسلام ته کو پر وته یې کنه وکاسه لا پروايي نه وته یې کنه اسلام کو پر نه بیلی کنه او کافر ټکه ورویلو کنه چې نه به دا مرخه تختم نو ټکه کنه بیا دې کنه دې کنه مطلب ده کنه چې په دې باندې کافر کېږي خو نه کنه خو دې کنه کفریات ولا کنه یو کفری عمل خو یو کړو کفری عمل چې کنه کپیره غو دې چار خو یو کړه کپیره غو نه کوم رسو کو کنه یو کفری عمل یو کو اې دې که سزا خو به ته ملوي کنه دې کفری عمل په خور ګډ شو کنه خپل انداز رسې یا د سره چې تغلید مراد ده تشدید مراد ده کنه چې هغه چې کپیر نیوی کنه به دا غنو مې کنه به دا تو مندلو کنه ترسوی او دروی کنه دا به چې دا نه منل څه کنه ذل پرېس کیسه کنه چاته کپیر باوي سره وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه نه ولي کنه یو سړی بل سړی لره په کنه په فسوق باندې و پسې کا دا په یو سړی بل سړی ته نه ویي او نه به ولي کنه په کوبر باندې چې وکا پیرا یا وې دی یا وې هدي کنه الا ارتدت عليه مگر دا کلمه به کنه دته ور پس کیږي ان لم يكن صاحبه كذلك قدم الجرا دا نو کا پیرو فسق نو به دا کلمه ده ترګزېږي وانو قال قدرسم من دعا رجل بالكفر چا چې بل ستر په کوپر باندې ژاور وکړ کنه چې و کپیرا او قال عدو لا ود خو دشمنا وایس کذالک او داس و نه دا الا حرج نشته مگر په دې باندې دارو پس کېږي کنه دای به د خدای دشمن ګرځي او په دغه کوپر کلمه په درو پاشولا وعن انس وابي هريره عن انس قال المستبان ما قال فعل البادي المستبان مبتدا ما قال فالماضي دما مصلا ده ما قاله اخبره كي دي سرقو كي من زيادة شيء سرقو فالماضي بیا ګناه کړه په پیل کې وین کې چې بسم الله په مونږ کړی وی کنه ګناه په ګرځا په مستبانه شه المستبانه دوا جوړې کوین کې ما کارا هغه یاد شي چې دې سره کنه کو فعل بدی و بالی کنه په هغه شریکوین کې بده دا چې چا واز جوړ وکړه ا بل جواب ورکړو دا بیا د لکو بل جواب ورکړو کنه ا دې کې زیاده ګناه په دې شریکین کې چا اول شرک کنه اکی مخبره چې وکړه خو خپل وکړه لکه دا بل کې په سر کو خو جواب کو خو اته خو حتی هغه کنه خپل دفاع کو کنه او ور پر سبب یې دای شو کنه کله زیاده کو خو زیاده نه کړه کنه دا سبب شو کنه معلم یعتدل مظلوم چې سپره کې مظلوم تجاوز نیوي کړه نه شای جی صدیق ته پر چې آکن لعان وی او په چا لاله تیر لاله شي کنه چاته دلالت ولا کنه خبره کو وی صدیق صدیق ته بدن دلای کا صدیق دا مبالغه دوی کنه د صدیق یو مرتبه دو د نبوت نه لوند مرتبه دو کنه او د ولایت په ټول نه وچته وچته مرتبه دي کنه به د صدیقیت دا مرتبه مقام به ته ملاوي کنه شفاعتي نه به کو خو چا چې کنه دا عادت په دنیا شي وی کنه چې لعنت اي په تو لعنت سره لعنت الله علیه کنه لعنت ډیر وی دا غا دغه مقام نه بلول وی کنه نه به شفاعت پیش نه به کنده شهیدی قبر قیامت پر بنه وعن ابي هريره قال كان رسم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم چې کله سره یې دغه خبره شریک وکړ چې هلکه نه سو خلک تباه شو خلک بربود شو که نه دا په ټوله ټیکه چې بیا رب تباه شوه به دا یې ده که نه هلکه نه سو ټکا دواړه مونه خلک استعمالوي یو کله هغه نیک خلک ته که نه نیک خلک ته چې په خپله نیک وي که نه په نېر خلک یې باندې زړه سوشي که نه په خلک یې نظر وي را پسول شي که نه خلق ګوري کنه چې خلق په باندې باندې په سر شو ده کنه المدینه خلق نو کو غیبتینه شری دي کنه او دا ګاډي وډه شری دي کنه اته حصور دی وجنا د افسوس ته وی کنه چې کنه خلق په ګونې شری ده کنه خلق سره زمونه بربود شو کنه اته حصور د افسوس په طریقه باندې وی درد نه وی کنه دا نه وشي و دا ټکا زنه دا حال کا کو چې زول هو پوک پیاو بلی کنه چې مو هو کنه بلا پاردو کنه هو د خلق کنه خلق کی چې شخره ودا کنه په طریقه د عجب وي په طریقه د فخریه بنوي کنه او په ځول غره شو دا کنه چې دا په نر خلق نه چې کنه تبا شو دا په نر خلق لو ته کنه دا په ټول شي اهلک ته وهانو قال قال رسم تجدون شر الناس يوم القيامه ذل وجهين توس په میشته بدترین په خلق کې قیامت پر باندې ادوا شبه او دوا مخه الذي ياتي هؤلاء بوجهن وهؤلاء بوجهن هغه سړی که چې ورسي دې حال کې ته یو جماعت ته په دې مخ باندې ورسي و هغه جماعت ته په بل مخ باندې ورسي یعنی د منافقینو ونه چار کو کنه مسلمان ته چې ورسي مسکنه ا مسلمان سره به واجب کو چې کافر ته ورسي به سره بل واجب کو کنه یا مسلمان په خپل اختلاف وي کنه اختلاف سره جوړ شو د دشمنات ته یو سره کنه به واجب کو ا کنه حمیت اظهار کو کنه ابد یې شی به اهمیت اظهار کنه چې دغه تو ډلې وې تو فرقه یو په تو باندې مرشتو شي کنه دا به بهترین ثابت قیامت پر باندې چې زل وجهای نه وان حذیفه قال سمعت یقول لا يدخل الجنه قطات جنت به شروع کړي شمدګار سره قطات معنی شمدګار ایو دشمن نه بل مخالف ته بل دشمن ته کنه خبره سوي کنه هر خبره ته سوچ وکړه چې رښتیا نه ویل شي رښتیا نه دروغ نشي نه ویل چې چا دا عادت وي کنه هغه د الله څنګه کو صدیق ولیکل شي کنه دا صدیق ده او دا لوی مقام ده و ایاکم الکذب تحذیر ده زول باج ته دروغ نه کنه و ایاکم الکذب پرېس کده دروغ نه فإن الكذب يهدي الفجور دروغ کنه دا بدکرۍ ته سړی پوری کنه و هغه د اصلاح د خاطر د پر د جوړې خاطر د پر کنه هغه نه درویغ وته وی کنه و ته درویغ شي بده درویغ وته وی کنه چې سره شي کنه او د دشمنات په ختم شي چې دا کذاب نه ده ليس الكذاب الذي يسيب بين الناس هغه صحیح کذاب نه چې د خلک مشکل اصلاح وړي ويقول خيرا و د خير خبره کو و ته چې ویر شي کنه بیا خبره ته کو چې پلوکی د وسله ماویل کنه وي هغه په شکل یې جاري سره وی کنه او دا خبره کو چې مش خو کنه زړه باد نه وړي کنه مش خو نه راغ کنه اې دې بدې ته نه راوستړي کنه خدا خدای سره خطو کړی وي په سره خطي شي وغلطي شي وی کنه او مش خو نه راغ کنه دا بدې زړه نه وړي مش خو راغ زړه وړي کنه چې راغ مې سره وکړل کنه وای کنه بلوټینا وای ودیا کنه جاري دم کې سری کنه سپکه لګي وکنه دا تیګه تر وشي کنه ته دا خبره وکنه ا ت ب ي ت ي د ا سټنډ کوي سړوي که نه درویغ باندې لګیا وي خبره کو درویغ اخ کنه ایوه د کارو د غوسه ختم شي دشکي کنه راش طبیعت یې کنه وجدا کنه کذاب نه ده کنه عاشق صدی سے بدرم خلق سے درو مصلحت امیز به ازراس بتنگیز کنه رسیا دی خو چې فتنه انگیز وي کنه ا دې کوي چې و دشمن ته یې کچ یاره هو کنه ور خو نه په چار خو چې کنه سخت زیاده شوی که په خپل په موده باندې ولګې دی کنه مو دا خوان نو کړو کنه هغه پیره په په غوسه شي کنه کړي به رشا زیاده شي به کړي وي کنه خو ته ته صحت تا کنه چې ته کنه ایو دماغ ته پرشن کوي کنه دا نه دا مطلب ده کنه چې د جوړې په خاطر باندې درویغ سره سرش کې درویغ ویل شي په دې باندې قضا نشمل کنه خو صحیح خبره که چې صریح درویغ د ځای پریس کو که اصلاح ته پرې کنه توریا ده کو توریا توریا کا او معارف په شوا کنه دوال دورنګ الفاظ په شوا کنه سچ یې کنه مری دې کې دلا شي کنه هغه تو چې چاته خبره کوي چې هغه به درېغه منو خلی وته به کنه بل غونه مراد کنه او خالص کنه صریح درویا کنه اذن سې فرض کو کا اصلاح ته پرویا والد مقداد ابن اسود قال قدر سم یا ودا مطلب دا کنه چې سای لګیا دا ته مخمخ صفتی نه کو کنه په شاد وی دوی لګیا دا کنه دا په دې تا مې یوسته چې کسر شي کنه پیسې مې سرو کو څه پتا مرو غلا دا دې پر په لګیا کنه بل مرخور یې لښکې ور کا کنه چې په بندرو شي مراد دې کړي تراب نه لښکې پیسې مراد دې کنه هغه ور کا ودا مخرومه مال لټ کنه په دې لګیا لګیا دا او څه کې دا تجربه کو چې فخذ وجو مترابه کنه اې مخته کنه خور ولولې سره دا مې چې سم ما ورکوه دا هسې ته خپل ولا ژه کنه تو ته نقصان درکوي مخمخ ته پسې بته لګیا دا بلې دا ډېر کم زره ده کنه دا چې صفتی را کو کنه دا به روشي به بل سره روشي کنه یو سړی دی بل سړی صفات کو نبی سم په مخمخ فقال وی لکا قطعت او لوکا حیکا لوک شي ته خو د خپل وریر مغزای دی پرې کړو کنه مخمخې په صفاتې لګیا یې لګیا دی کنه خپل وریر مغزای دی چې موت کړو سلاف نه خبره درې وته وکړه من کان منکم مادحن کیم ځای چې پتو شي د چا صفات کو دا لا محاله چې نو نه درې صفات کو کنه بیا فل یقول بیا په داسې الفاظ انداز باندې وی کنه احسب فلان والله احسب فلان والله حسیبو امو کومه د په کې باندې او باطن ته خدای خبر ده ایسوب کې ته د الله سره ده که همو کومه ده چې دای ریخ ځای ده دا څه کته ملوا کنه ان کان یرا انه کذالک دا وته چې د اعتکاب کې ده داسې ده یو خدای ده چې چاپلوسی کې تملک وی کنه شي په لنه کې چې بدول دا وتی ان کې به شو شاید دا خو چاپلوسی ته تملک ته خو دوکا دو کنه او کته دې رګه اعتقاد ومنه او خام خاطر رګه دوی کنه بیا زلوار مپ ورسا کنه دا څه چې مو په خیال مو په دې کنه امو په پکر شپن کوي رخصای دا کنه او بتن تعالی ور خبر دی سب کتب د لا سره ده ولا یزکی الله حدن بما يكره بيغ بندي چا يكره بادا غني چې دوته موجود نه وي او ته په داسې طریقه متذکرہ کې په داسې طریقه ذکر کوي چې کله خبره ته ورسېږي بیا بادا په ولګېږي کنه نو غوړي کچې مو مترک ته سګدا سو وژاګېږي کنه دا غیبت ده کیلا چا پر سره وکړه چا فرای ته خبر مې کا انکانا فی اخی ما کولو کچره مو پورې شکنه هغه نقصان و چې زه په بینور شه دا به غیبت وي لکه ان سبو چې غیبت ولا کو کنه بیا جواز دې پراټه کو کنه کنه چې دا دا مخمخه پاره ولا شو کنه دا ټکا ستا په شه دا ګناه ستا په شه کنه وې چې کدا ګناه وی په شه قال ان كان في ما تقول فقد اخطبته كثيرا غنا چه پد شکنا بينوي اپ شوي خو به د غيبت ته وکړو وان لم يكن فيه وكذا غنا نو په شتو پسوي دا فقط بهت هو دا خو دې به تیر په ورو تړل کنه دا وي بطن خو بهتان ده دا تیر په ورو تړل وفي روایت نه اذا کو تعالی حقیقه ما فيه چې ته وې کنه خپل ورز دې په بارې شه له حقیقه دا معنی چې ته ورو یې خپل ورې پرسته هغه وی چې کوم انو خان په دې بدل کې بات ته وکړو واذا کو تعالی سکه فقط بهت هو دا دې به تیر په ورو تړل کنه ډېر بدول د پرې قبیله شي ډېر بدول صاحب پرې قبیله شي روغ لا سره فلما جسا که چې کړه ته تتلک نبی سم فی وجهی کنه نبی سم د په مشکنه بالکل ویال شو کنه وم بسط علی و تر دته ویال شو تا کنه خشول شو شو جار رنگ سره وکړ کنه په ویاله باندې په ویاله سنډه باندې حالانکه چې تلو چې ډېر بدول صاحب په قبیله شي کنه فلما تلک نو چې کړه صاحب لورو ان شر الناس عند الله مدرت يوم القيامه من ترك الناس اتقاء شره ان شر الناس عند الله مدرت بترين سراي دي الله پر بنده په مرتبه شي قیامت پر بنده هغه سکتا ترکه الناس چې خلک سره سریما شي پریشي وي خلک سره تعلق پریشي وي اتقاء سری اته د شر نه بچ کوو کې دې پورا دا چې سپین سپین ارسې ته زبر بیا یې کنه چې ته هو کنه شرپی یو ته سوې خیر یو کنه خو خلک به باچر نه ګرځي کنه څه په لور دې کېږي کنه څه په مختر سي کنه ټول حق مې کنه نه یمن کړ کنه او په تنګ ځای کې چې خلک وځي اوریا ونه ګرځي کنه چې را کنه اته خلنو دو کنه خلص کنه بر وخلو دو کسي به دي کنه دا خو ته بترین سره کې مات پورې باندې چې خلک د خلنو نه نه بچي دي کنه په دنیا شه مو د خایي چې هغه نه کو جوړ کنه یا دا مطلب ده ان شر نه سند لا مدرس کې مرته په دې باندې دای شسای نشو کچې زوی ته ویال شو کنه زوی ته خشول شو کنه په ویل سره ملاو شو کنه دا به زور نه بچ کولو بدول سړی دا په چا تړله نه ده کنه کسر نه باور ته نیولې وای کنه سړي ماشي مارګ نه وای تکلیف ویاله نه وای راول کنه کنه چې په پسې به سار زبر زبر کنه کنه هغه د پرا چې کنه شکی ګذرار سره وکړه بعد رات نه پښه راګی کنه ځکه مې کنه هلکه مې ته چې ډورا کنه ډورا مې سلیما شوی ته وکړه کنه کنه هو چې اب ترين ساي چې څه ډورا سلیما شوی ته کنه خلک نه ډاري یا وی بترين سره په دې باندې شنو شو هغه پرای ان نشر ناس اندرا مې د قیامت بترين کنه په خلک کې شه د لاسن قیامت پرې باندې هغه څه چې خلک پرې شوی اتکا شي دی واجب دی کنه بچاو د شر نه د شر نه ظلم بچ کوي چې مخ مخ روشي کنه بیا اصلي ما شوی ته کو په ګېډې سره بندېږي که نه خو شنه په لګېږي دا بهترین ځای ده دا ټول جار بجار ته دغه ډوره سره کېږي که نه خلک د دې شر نظر په دې باندې بچ کوي ابل خو به غیبت خو شو که نه چې اول ورته که نه انا بیا سم چې وویل که نه چې بیا سه خو العشیره دا که نه دې کې د پرکړې سره خلک غیبت جایز ده د ټول خلک هیبت نه ویناو کنه کنه دا څه بدول سره یې کنه چې هغه صاحب بدول وی کنه خلک ته ضرر رسی کنه به خلک ته مشال پچار دی کنه چې دا هر ځای ریګ نه دین زول بچ ستی څه کنه یقین سره کنه چې ضرر یې عام وی نقصان یې عام ده کنه مثلا کساب ده کنه خو بیمور کنه زنوره خرڅوي کله کله مردوره خرڅوي کنه یا د کندور د تله کم دو یا کنه غاس کم ده کنه یا میلاوټه شي ده کنه کنه دا خلک به روح دې ته ما ورسه کنه په دا دې ما ورسه ته سودو ما کا دا خدا سه کو دا سه کنه هذه کا دې تحقیر نه مراد هذه کا د بل مسلمان بچاو مراد کنه ای خیر د مقصود وی کنه چې په دا د خو نو ساری وی ته تور ده کنه د خلکو نه بچ کوي کنه خو زمنن ایګه تحقیرا په شروع شي کنه مقصود دې کنه بل مسلمان خیر وی ایګه خبره ولکه چې دې کنه پرس په چار ده ساری رخ ساری نه ده الا مجاهرون مگر هغه چې په جواتې باندې کو کیم سره کې چې خپل ځون پردان ستې کنه هر ګناه کو خو برملا یې کو سو کنه ځون نه پټوي کنه به هي باتا کړو شي ځکه چې دای نه پښه مې نه بد نه کړی هي باتیا به دې دې دا به هي باتیا کړو شي کنه وان من مجانته ايام الرجل بالليل عملا چا چې درویخ پرې شول وهو باطل دا یوه په غلطه باندې خو کیسه اعلان نه کړه ځکه چې درویږه توتلو به په درویږه زو نه برولو بونیانو فی رب سر جنه اې دې پر محل جوړ شي د جنت په کناره باندې محل وته جوړ شي کني نفس هو مقابله غوړي کنه نفس مقابله غوړي کنه سچ یاره خلک یې ویل ته وای کنه هو درویګه ته ور وتلې کا چې را خو درویګه دوی پور کې اس بیا کنه درویګه ته ورګړې بیا کنه دونه ما ورته لري ومن تر کړ میرا او چا چې جګړه پرېښله چا چې بحث پرېښله ودی په حق باندې و یا په حق باندې خو کنه هغه میرا او بحث پرېښل بیا بولیاله فی وصل جنت یې دې پر جنت میوشه محل جوړیږي ومن حسن خلقه چا چې خپل اخلاق شلی کړل و حسن خلق او کښلا کنه خوی نیک خوی کنه په دې عمل باندې به کنه جنت ته ډېر خلک ځي واتدرو نماز سره یدخل ما سره جنت ته ناره ته سپات لګېږي کنه چې هغه رقم شي دا چې ډېر خلک جهنم ته داخلوي الاجوفان دا دوا تش زینا الفم والفرج رواه الترمذي بن ماجه وعن بلال بن حارث او کله کله سړی تکلم کو په یو کلمه باندې چې د شر نه وي ما یبل مبلغه ایته نقصان وي ته معلوم نه وي یكتب الله بها عليه سخطه الله دې کلمه په دریا باندې تخپل غصه ولي کی کنه الا یوم یلقاو ایک ورته چې الله سره ملاو شي کېما ترته رافش دنا وروى مالك وترمذي بن ماجه نحوه وعن بعض ابن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسم ويل لمن يحدثه هلاکات ته پر چې خلک خبره کو فجګ دې به دروي وي لیو سکا بیر کوم دې پر چې خلکو خندوي کنه دا غن سبا یو اته فن دا دا ټکمار ته کوي چې ټکمار ده کنه ټوکې کو خا دروي ولا کیسې وی کنه حتی دې باندې خطیبي چې پر هلاکات ته ویل له ویل له رحمت ترمذی بر بدو دارمی نه هپاټه نه ډکه کړی کنه سیت یا غسن اټک مار غالیا وانه لا يزل عن لسانه وشان لا كنا چې ساي کنه پر ودی شو یی د ژبه په وجه باندې اشد مما يزل عن قدمه ډیر سخت اګنا چې شو یی کنه قدم په لکنه په وجه باندې افشا چې وشو یی ساي پر ودی غاده بر سخت له وطن لیکه کنه ژبه چې وشو یی کنه پر ودی وان عبد الله بن عمر قال قال رسم من سمتا نجا کیم سا چې چوپ شو کنه بلا ضرورت خبرې نه کړې چوپ شو کنه نجا چې داخلو شو دا بچ شو وعن عقبه بن عمر قال كي ترسم يقول فقلت من نجات مو پښتنو کې چې نجات اسباب کوم دي د حجانم نه او د خای پخت عذاب نه د خلاصول اسباب کوم دي فقال املك عليك لسانك املك عليك لسانك د ژبه درتام کا یو دا غزه چې ژبه په خپل واک شو څه کنه بل دا چې ولې یسعک بیتک په چار چې د کېر د وزه وی کنه تو کېر د وزه وی کېر نه ډېر ما وزه به بیا باندې کنه د بیا ډېر ما شری ده او وکه علی حتی هغه په خپل ګناه باندې شو چې ګناه شي په باندې شو ته په باندې وبوسه بیا په دې وجه باندې کنه د خدای د عذاب نه به تباچ شه وانا بسعيده رفعود لبسم تمرفقوي به میرا سی فی و ان عوجت او کته کې وی او زیدا به میرا کنه کو ندرمی راو ترمذی بل حدیث هذا دی کنه چې ان فی الجسد لمضعه په بصیرات څخه نو ټکړه دو چې کنه اذا صلحت جسد حج جسد كله هغه ټکړه چې سری به ټول صراط سکتا و آت فاسد سی بیکاره شي به ټول صراط بیکاره ده الا وهي القلب اغه زړه ده او دا څه کې چې سار سبق نه ټول اند مینا کنه شبه تا دا داسې نتی کو دا جزیو ته کو کنه چې مش بارش نه خایله ویرګه ټول خطې مرکز لري کزړه کو شبه شلا او الی کا کنه زړه دا دغه هو منفات منی میږي دوه حدیث شه منفات نشته وی چې کنه دا شبه دا د زړه ترجمان ده کنه زه چې سره یې کنه د شبه ترجمان ده د ډنډیره وره ده کنه نه دا ژبه وزر سره تړلې دي کنه حقیقت چې دا غسیلتی کنه هغه زړه ته پردو کنه اته سی خو خو وته اته سی و به ژبه څنګه چلېږي کنه ژبه ته کې چې ته سیخه چلېږه کنه یعنی چې تاسو چې کیم چاره مشرانو خلې چې سکت ته ویل کنه ا د سیخ وی کنه ځکه چې تاسو کوجوي صاحب میلا کولی چې تاسو یې به میلا سیخ وی وعن علي بن حسين قال قال رسول هغه چاته چې خیر باد ته وی هغه پرېږ دې کنه دغه د اسلام ته په اسلام د کړه کو کنه او ته د اسلام د حسن نه دو کنه مباح چره دی مباح چره دی مباح کی ساده وی کنه ابره خو پر شول خو ضروری دی چې ګناوی په شیا هو کنه هغه دې ضروری کنه بالکل جایز دی وی مباح چره دی مباح کی ساده وی کنه خو ته مقصود نه ده کنه ته څه پیدا پر متعلق نه دوه دا چې پرېږ دی که اسلام به کنه اسلام به په دې باندې پښلیږي پوته خو نه راخي په څه کنه چاغه دا څه وی کنه چې ګناو نه چاره وی کنه هغه ډېر خطرناک دي وان سن قال توفي رجل من صحابته سبب كلام الشيخ وفات شو فقال رجل بس ريوي كان ابشر بالجنه چې جنت مبارک شه جنت سره مدربون دي صحابي دي بيمار کړه ملګری چې دنه څه کوم ول نه وکنه پای بخیری کړی وی کنه کدای شي کنه دا دا ګناه کړی وی کبیره ګناه نه وی کړی کنه دا به جنت په لور شي کنه دا دې کې به جنت لور شي وان سفیان ابن عبد الله ثقفی قال قلت یا رسول الله ما اخف ما تهاب علیا صدر ته د ډور شای چې ته په مونږ په ډارې دې کنه چې ته دې پردا خړې خطرناک تا قال فحدا بلسان نفسي نبی سم خپل ژبه ونیول کنه وان ته بالکاذب ان ته پاشه درویز نه وکا هغه خیانت دغه ده وان مار کاله کاله سم من کاله زوجهین په دنیا کیم سا چې دوه رنگ وي دوه مخ په دنیا شه دا کنه یو قیامت دې سال منار اې دې پر دې قیامت پر به یې شبوي وان ابن مسعود کاله کاله سم ليس المؤمن بالطعان مؤمن ايه تنشي ولاكا چه اغا پكنا پغرين كوي تعان مبالغه د پتایم شه تانا نه زیته ویل شي نزاع یو وسلا د مخ جنگ شي به سمره ده لکه سونګه به سبلی کنه زنه خالي د ربه نه سونګه جوړ کړی وی کنه او حق تا کنه پیغرینه پیر کوي کنه چې کله به خساره ورشي کنه به چې ته چاته پیغرینه خبره وکړه کنه چې ګناس په باندې بشا کو کنه اته مؤمن شي ویل کنه چې هغه تغاری پیغرینه خبره کوه مؤمن نه ده ولا بالعام په یو بل باندې د خدای په لعنت مال رښتا چې په تو خدای لعنت دی په تو خدای رحمت کې سم ولا د غضب الله د خدای غضب په چا چې په تو خدای غضب وي ولا به جهنم او په چا باندې کنه جهنم مال رښتا کنه خدای دې په یو وسزا خدای جهنم ته به ځه کنه دا نه منځ ازرینه ما کې سم وفیت و چې ولا بنار وهاني بدرزا کله سم یقولو ان العبد اذا لعنا شيئا ثم تاخذ يمين وشمال شي طرف ته منډه وای کی طرف ته کنه فاذا لم تجد مساغن چکلا کنه ليار نیمی می رجعت الى الذي يذا اګه څه طرف پاشي چې پچابو د لالا ته شو کنه کپاشي زوی وی کنه پابو د پیو خيري فان كان ذلك عال کا اي عالو خوشا پشا والا رجعت الى كايل کنه کني د کايل په سار باندې شونی کنه بیا لالا پابو باندې شي کنه چا بلی حق دور نه وي